موبایل نمبر 03015710124 ټیک نه دی انه عمل غیر صالح استاد غسوال خدای زوی مال بچکا دا عمل دې ټیک نه دی مغوا زمانہ چې نشته تعالی رب دې لمه هزار خیش گبه گان از خدا باشن هغه ډیر خپل چې خدای نه لري ویناوي څه خپل وي نصیحت کوم تاراره چونه شي دنا پونه نوح نو علی السلام الله ز پناه غوانم تا سره چې سوال کوم اج نشي مال را پدې پوا که بخنه دیونه کلمات رام دیونه کړ په ما باندې شمد تاوانیانو نه ویل شو نو کوشه په سلامتی سره زموږ د طرفه او په برکتونو سره په تا باندې پټل واسو چې تا سره دي نور ډلې فائدہ بور کو دوی لاره او برسېږي دوی ته زموږ د طرفه عذاب در درسون کې دا له خبرونو غیب نه موږ وه کو دا تا ته نوې ته په جون کې پرې ته نستا قوم دنه مخ کې وای شي دا اثبات د نبوت شو بیا نه مانی صبر وکا غوران جام دې د پاره پرزګارو یو واقعا الله تعبدو الا الله دیم عادیانو تا یودو دی حود علیہ السلام نو وا قوم زما بندگی د الله کوي نشته تاسو څوک لا د عبادت به د الله نه نه تاسو مگر درو جوړ شي وا زما قوم نو غوام تاسو نه پدې ځای وازه نشته وا زما مگر پازا چې زه پیدا کړې ما عقل نه لري وا زما قوم بخنه غواړي درم نه رجوع کوي الله ته او نه یو مونږ په تا یقین کون کی نه وو مونږه مگر دا چې ټکر درکړې تا ته بازی زمونږه لیاو په بلې سره نو وی گوا گوا کوم الله لرا شي شاهدان زم به زړه دا شنه چې تا شرک کوئی شجاعت دهود علی السلام بیر الله نه چلو کې تاسو ټول مال را مولد مرا کوئی ماته ما ځان اوس پاره لري په الله چې معبود دې زما استاسو نشته هیڅ زنده سر مگر نیون کې دا په سر کونډه دا سره یقین رب زما له په حق ان ربي علی صراط مستقیم یقینا رب زما له په تدبیر محکم او کله چې راغی عذاب زمونږه نو خلاص مکړ هود علی السلام مؤمنان چاغه سره پر رحمت سره خپل طرفه مون خلاصو خلاص مکړ دوی لاره د عذاب څخه او دا وادیان انکار کړو د ایتونو د خپل رب نافرمانی کړو د الله د پیغمبرانو دیو پیغمبر عصیان د ټولو را جمع راړو ورپسې شي د کار دار زور ور سرکا شو ورپسې کړو چې په دې دنیا کې لعنت او پروز د قیامت کې عادیانو یقینا عادیانو کفر کړو دربنا خبردار لروالی دی عادیانو لرا چه قوم دود علیہ السلام یا قوم عبداللہ دویم بیان سمودیانو ته یو د صالح علی السلام نو وا قوم زما بندگی د الله وکيو نشه تاسو له څوګلا د عبادت بیر الله نه هغه پیدا کړی تاسو له دزمکینه ژوند در کړی تاسو په دې کې بخنه غواړی د الله نه رجوع کوي الله ته یقین رب زما نږدې قبلون کې نږدې قبلون کې نو دی و صالح توی په مونږ کې زائد امید زمونږ ډیر تم کېده په خال دینا تمنګ منی کې چې بندگی وګدای چې بندگی کو زموږ مشرانو مونږ یو په شک کې دا نه چې ترا بلې مونږ لاره تا لاله شک دیاته نو وی وازو ما کوم ما پوه کوي کایم زه په دلیل باندې خپل رب ته طرفه او راکړی مال له نبوت نو څوک دی چلر بکی مانا عذاب دا اللہ کنا فرمانی میں کرد اللہ پس تاسو نه زیاتوی ما تا بید تاوان نا وازو ما قوما دادو خدا اللہ تاسو لرد نخوا پس پری دی دا چه خوری پزمکد اللہ کی مرسی دیتا پخپو پری کولو او بنیسی تاسو لرد زام نزدی نو دی اخپی پری کرده اوخی یو کس پری کرو نور خوشحالی وکړو نو جمع راړو نوې فائدہ واخلې په خپل کورونو کې درې ورځې دا د واده نه درو جنا کله چې راغی عذاب زمونږه نو خلاص موږ صالح علی السلام او مؤمنان پر رحمت سره خپل طرفه د شرمندګۍ دا ورځ نه یقین رب ستا طاقت والا غالب او نیو ظالمان لره چغی نو ګرځید په خپل کورونه کې پر مخ پراته تباشو هغه تبوا جنو باچی باغ کې یقینا سمودیان کفر کړو دربنا لریوال لا سمودیان لره چې قوم د صالح علی السلام الله تعبدو الا الله سورت هود سلور مسائل الله په صورت کې بیانول اوله مسله مخکې ذکر شو الله تعبدو الا الله قالو سلامان نووی اغی سلام نووی ابراهیم علیہ السلام سلام اشاره دی تشوا چې سره د بار ناراضي او د سلام وای او ناس شي او د جواب کی وعلیکم السلام ها باز حالات داسوي چې سلام ویل نه غواړي لکه یو سړی او د سمات تناس دی او د سوچي نو سلام دی نه وای د قران تعلیم تناس دی نو سلام دی نه چي دارنګي ډوړی خوري نه دی اچي د هر شي ساده بي تلاوت د قران کوي دی مصروف دی مشغول دی نه دی اچي قالو سلاما او اوریدون کې به جواب ور کوي وګوره ملائک اغي تشریف راړ ناغي وی سلامان السلام علیکم ابراهيم عليه السلام وی وعليكم السلام سلام کلام وشو بیا ته تاسو نو کو ډوړې خوري کنه خوري واخه خوري ډوړې وخت نو ډوړې ول راړه ها که ډوړې وخت نه نو بیا تاسو کو که خوري نه به خوري به وخت راغلی ډوړې وخت نه ده د چا وخت ده د ډوړې وخت ده نه ته خوري کنه خوري نه وسلیونه خو نه چې وای زه خورم فمالت دویم فما لبسا درنګ تیر نو کړو ابراهيم عليه السلام اشاره دې ته دا چې د ملما وخت باندې خرابې اوري کيو پیاله چای پخې په دریو ګنټو کې ناغه بس چای او مصیبت وی ابراهيم عليه السلام ا دې وجه دای چې څو کمال سړی کی او څو کمال خځې کی که سړی کې کمال نه وي نو هغه کور ته سامان راړي نه او چې ملما راشي نو د دوی ورختا شوی اوس چته ګرځي یو دکاندار ته ورشي هغه دې کوټه د مو ورکوي ولا وای چینی چای پکا دا وای نشته پرون ختم شوی دا هغه ته پته چې دې کوټه دې بیا شی ورکای نه ځکه د پسې قاتل کلی نو د خورلی سمیاش دو میاش پس اوس راکا ناغه زر روپای جوړ شي نه دی وې داولي ناغه خبر نه چار ز پټي کې غرزولې دي پوښوي د نه هیر شي خېټه کې حسین نه نو دا نقصان د سړی دی کور ته سامان راړي او چې کور ته سامان وړي خزای بڑستن ده نو هغه خو بیا پاسې دی نشي او ری هغه نه ماچس روپی د تیلو ډبې نه معلومه او ری چې اوس وی دغه ځای کې ډبې موږ خو ډبې چته بالوتی پښوی دا ناکاره خزره بلستان هغه له چل نه ورځي د پخولو خدای ابراهيم عليه السلام کمال لري خزه کمال نه ده خپل د کور خوراک نه لغونه تکلیف زیات کا ابراهيم عليه السلام ته ګوري نه سور بسخه قتل زب کړي ریټ کړي نه ته چرګړم نشالالولې اسی شي ململ او خی کرامو کا چرګړې حلالو بل څو کا پس درنګ تیر نکړو ابراهيم عليه السلام چراتلو لکړو پسخي سرب ان جاء بعجل حنیز راتل لکړه پسې چورو رچوي سره ماشاءالله د الله کتاب دا ټول ما او تاسو سبق خي ما ما او تاسو سبق خي چې کور ته بشي وړو پوښوي دکاندار له بشي ادا کو کني بیا قرض نه ور کوي ملمرا شي بیا به شرمېږي زنانو ته سبق خي د ابراهيم عليه السلام خزه لا تصل الیه نرسید آغتا لا سکونا ناشناو گنا غلارا دا وخت قانون داو چې دشمن د دشمن په کور کې خوراک به نه کولا ابراهيم عليه السلام زړه کې ير راوست واو جزا منهم خيفا زړه کې راوست دا غنه يرا د پاکستان پولیس نو چې ابراهيم عليه السلام په زړه کې ير راوستو سورت حجر لګوګورې رسته سورت حجر قران کې یو ځای کې اجمال وشي بل ځای کې الله دا غي تفصیل کوي سورت حجر ابراهيم پسې سورت حجر 51 نمبر آیت یو پنځوسم التا الله ذکر کوي اذ دخلو علیه فقالو سلاما ملائک رالو نو سلام یو کړو ابراهیم علیہ السلام سلام وکړو را لار پورته ډوړی راړ کې خودو اغي نه خورو زړه کې یې محسوس کړو نو وی ابراهيم عليه السلام ان منکم واجلون انا ارسلنا الى قوم لوط منګه لګل شي قوم د لوط علی السلام ته موږ د سوزن راوړي یو قوم لوط تباکو خو استاله زیر راړ چې الله وې تعالی بزوی در کوم نو مخ کې تعالی زیر در کو نو بیا زو چاغي تباکیږي قالو لا تخاف انا ارسلنا الى قوم لوط نو ابراهيم عليه السلام کده ملمنو پال پوه وي چې دا خو ملائک دي دوی خوراک نه کوي نو دوله تکلیف کو چې سې زب کو ریتو خزل تکلیف ورکو بیا راړه کیده او ملائکو ته کدا پته وي چې ابراهيم عليه السلام زی یو ملمه د چا راشي ډوړی نه خوري ته پاسي زی ډوړی لا اغلا سره نسی سبا ګور ما ډوړی خړلې او خره مینا تکلیف بنه کوي خو ابراهيم عليه السلام کور ته تللی ملائکو ته پته لګیدل چې د دوه تکلیف کوي ملائکه د ابراهيم د کور د حال نه خبر ابراهيم د ملمنو د حال نه نه خبر عالم الغيب څوک الله چې ابراهيم خليل الرحمن نه پويږي نه بل کوم کو جاروي وامراته قائمه فزائقات نو خزل هغه ولاړوانو په خندا شوا دا څنګه چل دی سره د ململ ډوړې وسی او خزل ولاړی دا خو د پیغمبر خزل ده دا ولی اصل کې هوښیار خزه چې داغي کې دو صفت ای یو صفت هغه کې دای چې هغه ته د خاون طبیعت معلومي خاون چې په کوم شي خپکیږي هغه کار هغه نه کوي طبیعت معلوم کړي او چې دا کمه کړی ناغه خو کوشش دای چې کوم کار باندې چې خاون خپکیږي چاغو کی وی ورګوي چې ریتو می پښوی دری خو کار دی چار وخت جنگي او دویم صفت هو خیار خزه کې دای چې د خاون حفاظت کوي نو د خاون حفاظت سورته زاریات لیکو ګوري سورته زاریات الت الله وزاد کوي شپږشتمه سپارا چې ختميږي هو خیر خزه کې دا صفت وی چاغه همیشه د خاون حفاظت کوي لوخي تللی دی حجری ته او هغه ډونګي بیا ډکه راړي وخی پاتې دی ناغه سوچ کړو هو دا چرته د خاون زما دشمنان راغلي ځکه لوخي ډک لړ او هغه ډک ډک بیا واپس رااله او چاته نه سشه ونه خوړو ځکه هغه علاقه کې قانون داو چې دشمن د دشمن په کور کې ډوړای نه خوړو هغه یې محسوس کړو نو زر را لداسي ګوري چې از دانش خاون می مړ دغه ژوند دی دا څه چل دی چې دا لوخي ډګ رااله نو بشرو به غلام علیم نو زیر ور کړه غلرا پالک بردبار صبرناک پوا پوا زیب استاوشی نو ومراتو قائمتون خزه داغه ولاړه وا ولاړه فسوا دا څنګه چې ته ډوړی وسی او خزه دی ولاړې ګوري به نه نه نه حفاظت د خاون کول د ابراهيم عليه السلام بيبي بی. اشاره دې ته ده او بیبيانو چې د خاون داسې حفاظت وکړي لکه څنګه چې د ابراهيم عليه السلام خزوا فزائکات لیکن دا جائز ځان لمانا کوي جائز ځان لمانا کوي اصل کې زیر مخ کې شو فبشرناها بساق فزهقات هغه مخامخ شو ودرې دا کړکۍ کې دلته ملائکو زیر ور کړو ابراهيم عليه السلام ته چې الله تعالی زوی درکړي هغه کوری بهتر وی سلام سلام یو رحمتون په خیر بای بچ بای ډیری گئی با رحمت الله وبرکاتو انه حمید مجید فلما زابان ابراهيم فلما زابان ابراهيم الرو کلا چې لار د ابراهيم عليه السلام نه یارا او راغې د سره زیره یجادلونا فی قوم لوط خبرې کولې مونږ سره په بار د قوم لوط عليه السلام خبرې کولې مونږ سره په بار د قوم لوط عليه السلام الته چې لوط عليه السلام چې موجود دی چې تاسو یې هلاکوي یقینا آتیم انهم آتیم عذاب غیر مردود یقینا دا بشو دوی دا عذاب راتلون کې دوی دا عذاب نه دی واپس کړی شوی دغه واپس کیږي نه اوس یو واقعا عالم الغیب الله وګوره ابراهيم عليه السلام ته نپويږي په غيب باندې دویم واقعا ولما جاءت رسلنا لوطان او کلا چرال استاد زمونږ لوط علی السلام څنګه نو تنگ شو پاغی تنگ شوی پاغی بانی پختی دو لوت علیہ السلام اسی پختی پی تنگ شوی وقال هذا یوم ناسیب اوی دا روز دا ڈرگران او را لاغ څخه قوم دا اسی اوس غلول شو هغه تا او دین مخ کې و دوی نه کول به ناروا نو چا سی یو راونه لري دا مجول راوړي دا لوتیا سی لیونه یو راونه علی اسی اوس غلول شو تب وای چا ورته لور نسره نو وی لوط علیہ السلام وازما قوما ها اولای بناتی هن اطهار لکم دادی لون زما دادی پاکی تاسو لارا اخبر لون توی نه نه نه استغفر الله ها اولای بناتی دا د چم جنکی خزی تاسو دادی در تروا د چم جنکای مشر بچی وای ماشومانو ته دا د چم جنکای خزی زما دا دی حلال تاسو لاره وی هریږي د الله نه امر سوا کوئی مال را په بار د ملمنو زما کې زما د حجره بیزتی کوئی الیسا منکم رجل رشید ونشته پتاس کې یو سره یو خيار تاسو کې هغه خیر ته نشته نو وی دوی یقینا ته پویږي نشته موږ لاره استاپلونو کې څه خواهش موږ دا شوق نه ساتو موږ بجبازه شوق ساتو یقینا ته پویږي چې موږ اراده کوو نو ویلو تعالی سلام هاي کوي زما پتا کوي پتا زما زما طاقت او آوی الى رکن شدید مطلب دا حدیث دا الله دې رحم وکړي په لوط علی السلام باندې لوط علی السلام چې کله دعا وغوښته هغه نه پس الله په کمزوري کې پیغمبر نه درالي کړي يرحم الله عبد لوط فبعثل فما بعث الله بعض نبيا الا فی ثروت من قومه مضبوط ټبرونه کې الله او پیغمبر را لګو نو ویلو تعالی السلام او اوی الی رکن شدید او دوی اولو تا مونږ یو استاد دربستا ورغم کې ګوره لوط علی السلام څخه ملائک راغلی دي خو په شکل د الکانو راغلی دي مینتونه ورته کوي تاسو کې څوک خیر نشته زما د حجرې بیزتی مو کوي عالم الغیب نه کنه که عالم الغیب نه دې مینتون ته څه ضرورت وو لوط علیہ السلام تو ګورا د ملمنو پال پو نشو ابل عبرت دې د ملما بیزتی کې ګورا غاړه مګدا اری د حجری بیزتی کوي د ملما بیزتی کوي نو بس ځان ځاني مو کو چې دار چا بیزتی کوي او تا غاړي کی لوط علی السلام ته ګور سور اړم دی سره دې نه چې مسافر دی نو دوی اولوت اولوت مونږ یو استاد دربستا چری نشر سیده تا تا نزداد تا اخپلال سارا بی قطع من اللہیل پتیار دشپا کی نیم اشپا کی ټکړه د شپه کې تیار د شپه کې ولا التفت منکم احد ودنو ګوري تاسو نه شاته څوک شاته دې څوک نو ګوري یا پات نشي د تاسو نه څوک پات دې نشي تاسو له څوک بیا مطلب دا مشغول دې نشي د تاسو له څوک چې روس روس سپات شي چرته ګډ مال سامان سره نه پات شوې دې ته وګورئ خو زه پات دې نشي د تاسو له څوک مگر خزستا یقینا رسیدون کې راغی تا هغه عذاب چې رسیدون کې دوی تا خدای کافر وا یقینا وخت واده دوی سبا ده الیس صبح بقریب آیا نه ده سبا نږدې کله چراغ عذاب زمونږه مونږ ګورځولا پورته دا اعلان دی لاندې باندې میکړو او وام ترنا علیها حجارت من سجیل او حال داو چې موږ ورول پاغه باندې کانی د ټکرو سجیل څنګه ګل څنګه ګل د خټه ګډه فارسی کې څنګه ګل وای عربی کې سجیل د خارې ګډه خارنا ټکرې جوړ شي حجارت من سجیل لاندې باندې کړو او په ټیکرو وشتل شروع شو ځکه ټیکرې په اور پخېږي او چې په اور باندې شي پوه شي په هغه باندې زخم راشي نو زخم بیا زر نه جوړېږي نو حال داو موږ ورول په هغه باندې کانې د ټیکرو جوخ جوخ آ خداوندا چې هنګامه سهار کر د قوم لوط راضی روزبار اغه الله چې په وخت د سار کې قوم لوط د ځلان دی باندې کړل داسي لاندې باندې کړو منزو جوخ جوخ مسومتن عند ربک نخدار علامات لګیدلی عند ربک په علم در رب استا وما هي من الظالمين ببعيد ان دا د ظالمان نسلري دو واقعات ذکر شو عالم الغیب یو الله ابراهیم علی السلام د ملمنو پال نه خبر ملائک د ابراهیم د کور د حال نه خبر عالم الغیب یو الله لوط علی السلام تو ګورا د ملمنو د حال نه خبر اوس واقع د شعیب علی السلام تفسیر کوي تنویر د کومه سبقه او مدین والو تا یو د دوی شعیب علی السلام نو وی واقم زما بندگی د الله کوي نشته تاسو له څوک لا د عبادت به د الله نه یا قوم عبد الله امو کوي نقصان مو کوي په پیمانه او په تول کې زوینم تاسو لپاره په غوړه حالات نرخ دي خره نره کې خره او خو ارڅ ډیر دی زهری کم پتا زبانی عذاب درو جراغی رون کې وازو ما قوما پورا کئی پیمانا او طول پا انصاف ولا تبخصو الناس اشیاهم مکموئی خلق لالا تزنو دوی خلق لشی مکموئی چه سیر کیگی او تاس دری پاور کوئی د لاس نه کار اخلي اوري مکم وای خلق لرا سزونو د دوی سیر غوخه راکا نو چې کورو ته نه هغه درې پاوي دا پاو قصاب لاس کې څه چلو کړو وی خوړو ولی کمه مکم وای خلق لرا سزونو د دوی مگر ځای پزمکه مفسدان ولی فساد کوي دا غسته وا په څلو روپۍ خرج دې کړو په 15 روپۍ دا یو روپۍ درته به تر را چې ګډه کې پاتې شوې ده خدا ټول کې نقصان مو کوي چې سیر سیر په نوم باندې درې پاو ور کوي دا مو کوي دا مو کوي دا یو روپۍ چې کوم ګټه شو دا خلا او په دې ټول کې نقصان مو کوي کئی تاسو مومنان نیم زا پتاس من حفاظت کون کی اوی دوی وشوی با استاد آموز امر کئی تا تا استاد آموز در تا خیو دا خبری استاد آشیخی خیو استاد دا دین خیو امر کوي تا ته چې موږ پری دوا چې بندگی کو زموږ مشرانو یا کو موږ په خپل مالونه کې سچ زموږ خوغي یقینا ته ډیر صبرناک او خيار ته ډیر صبرناک راغلی او ډیر او خيار راغلی دا ټوکی کوي ورسره نوې شعیب علی السلام وزما قومه ما پوه کوي کيم ز په دلیل باندې د خپل رب د طرفه راکړي مال را خپل د طرفه رزق بیا به مسله نه بیانوم زیرادن کوم چې مخالفت کوم استاسو او شتا چې من کوم تاسو لره دا نه مطلب دا شو د انبیاو ارادیوم پاکې دی وی انبیاء ګناه زګی د انبیاء اراده هم پاکه ده الته په اراده کې هم غلطي نه کیږي زیراده کوم زیراده نو کوم مگر د اصلاح سو پر ځو اصلاح رحم نشته توفیق زما مگر په الله فاغه باندې میزان سپارل دی الله ترجو کوم و زما قوم رانخ کی تاسو لره مخالفت زما جوړ سي کی تاسو ته پشان دا غي چې رسول قوم دون علی السلام ته قوم دود علی السلام ته قوم د صالح علی السلام ته او نه قوم د لوط د تاسو نه تلری بخنه غواړي د خپل رب نه رجوع کوي تا رب زما د مهربان منی والا خې خبرې با کړې بد ردی به کړې او نه ته په موږ باندې سګران سګران نه کښتا ټبر نه او نه ته په موږ باندې عزت مان او نه ته په موږ باندې سګران کنه وی ټبرستا خو ټبر دې زوره ور دې و به خوندو زما د ټبر نه یریږي اذ الله نه نه یریږي اتخذتمو وراکم زهریا او تاسو غرزول د امر د الله رسو د خپل شاګانو د الله امر شاته غرزول دي او تاسو غرزول د امر د الله رسو د خپل شاګانو د الله امر شاته غرزولا یقین رب زما پاشی چې تاسو کوی حفاظت کون کې دی راګرون کې نو زما قوم عمل کوي په خپل خیال او زم بیان کون کې زرد چې په بشي څوک دې جرا بشغه عذاب رسوا بګیا څوک دا درو جان انتظار وکي زم تاسو سره انتظار کون کې کله جراغ عذاب زمونږه نو خلاص مکړو شعیب او خلق چې مان نه هغه سره پر رحمت سره زموږ د طرفه او نیو ظالمان لره چغه نو دیو ګرځي دا په خپل کورونه کې پر مخ پراته تباشو تب وای چې نو آباد شي پای کې لریواله دې مدین والو لاره لکه څنګه چې لریواله او سمودیانو لاره او موسی علی السلام واقعیا د پاره د تسلی یقینا موږ لګلو موسی علی السلام په خپل نه غسرا په دلیل واضح فرعون ته دا غډلو ته ورپسې شو دوی کار د فرعون او نو کار د فرعون څخه مخه بکی خپل قوم پر ورځ قیامت نو داخل بکی دوی لره ورته وبئس الورد المورود او ډیر بد دی ګذر ګذر کړي شي جهنم چې د چا ګذر شي سنا کار ګذر دی ورپسې کړه شو په دې دنیا کې لعنت او پروز د قیامت کې لعنت دنیا کې پلانت قیامت کې پلانت بے سر رفض المرفود ډیر بد انعام انعام ورکړی شوی لعنت چې د چا انعام شي څو غلط انعام دی دا خبرونو د کولو نه مونږ بیانو دا پتا باز داغی دی ولاړی باز دل دل شي مونږ ظلم نو کړه په دوی باندې لیکن دوی ظلم کړو په خپل ځانونو لری نه کړه د دوی نه د دوی اله او هغه چې دوی را بلل بيد الله نه ایسو کله چې راغی عذاب ربستا زیان نه کړو دوی ته بيد تباینه دارنګې دی نیول درب استا کله جونی سیکل والا ولا راغی وی ظالمان یقینا نیول د الله د درد رسون کې ساخه یقینا پدېږي د نه خاغه چاله را چریږي د عذاب د آخرت نه دا روز چې جام بکړی شي د لار خلق دا روز د حاضر شي یت وکذ دارنګ نیول دربستا کله جونی سی کولوال او لراغی ظالمان یقینا نیول د الله د در درسون کې ساخو یقینا پدې کې دنهغه هغه چاله راچېږي د عذاب د آخرت نه دا روز دا چې جام بکړی شي د لاره خلق دا روز دا حاضر شي ټول به جمع کیږي نورسته کو د لاره مگر د پار نیټې شمیري هغه ورځ چې را بشي خبرې بنه کوي او تن مگر په حکم د الله پس بازي د دوی نه به بد باخ او باز به نیک باخ شقی و سعید پس هغه چې بدبخشي پور کې به دوی لپاره به پای کې زفیر و شهیق زفیر سخواز نو دوی د پاره به په دې اور کې چنګېدل او هړېدل چنګېدل به هړېدل به همیشه به پای کې سو پرجی اسمان او زمکا نسمان او زمکو همیشه د پاره نه بیا به غړي وځي نو دا د ډیر مبالغه لپاره ذکر کوي یا مطلب دا چې سماوات معنا بلندی نو خپل دیدار به ورته نصیب کی خپل دیدار به نصیب کی عطا ان غیر مجزوز ورکړه دا نه دا پرشوی ممنوع منش وینه دا پرشوی نه دا میا تپشکی په بالا شي چې بندگی کوي دوی دوی بندگی نه کوي مگر پشان دا چې بندگی کولو د مشرانو پوخا جمع بکی دوی لار الله نو پورا بور کی رب استا بدل دا مالو دو دوی یقینا ټولو د قومونو نه پورته بکی دوی لار الله نو پورا بور کی دوی لار رب استا بدل دا مالو دو دوی یقینا الله پاشی چې دوی کوي خبردار دی کلک شه لکه څنګه چې تا تمر شوې اچھا چې توبه وستا سره سرکشي مو کوي یقینا الله پاشي چې تاسو کوي د لیدون کې ولا ترکنو الى الذين ظلموا ممائل کی گئی منځ دی کی گئی اخر خدا چې ظلم کړو په زوب رسیږي تاسو ورو الله وې ظالم ته ونځ دی کیږي نه کني دا غور ګوري تا باندې ولګي نبی تاسو را بيد الله نه څوک مددگار بیا به تاسو مدد بونه کړی شي قائم کایمزو په دوا طرف دروځي او سه حساب شپه کې یقینا نیکي بیا بدولاره دا د پند پاره پنه وسون کو کلک شي یقینا الله نه ځای کې اجر د احسان کوونکو پس ولینو د ډلو په قانون عقل مانو قلو بقیه عقل من چې منې کو به د فساد نه پوزمکه کې مګر لږ دا چانه چې مون خلاص کړو دوی نه ورپسې شو ظالمان هغه شي پسې چې دنیا هیڅ ور کړ شو پای کې و دوی مجرمان او نه دی رب استا چالا کې کول والا ولا رب ظلم چال دا وی اصلاح کون کې که خوخه در رب استا د زور د ایمان نو ګرځول به خلق لرا ډله یوا همیشه به دوی اختلاف کوونکي ولا زالون مختلفین الله وی همیشه به اختلاف کوي مگر ازو جرحم کړه رب استا او دې لپاره پیدا کړې دوی لاره پوره شو کومه در رب استا ډک بکم جهنم د پیریانو د خلکو ټولونه ټول موږ بیانو په تابانه خبرونو د پیغمبرانو هغه چې موږ مضبوطو په دې استاد راغله تا ته په دې کې حق او نصيحت او پند پاره مؤمنانو وایا خلق ته چې مان نراړي عمل وکي په خپل خیال زیم عمل کوونکې انتظار وکي ان منتظرون موږ یو انتظار کوونکې ولله غیب السماوات والارض خاص الله لره غیب د اسمانونو زمکه وګوره ابراهيم عليه السلام ته د ملمنو پال پونه شو وګوره ملائکه ته د ابراهيم عليه السلام د کور پال پونه شو او ګوره لوط عليه السلام ته د ملمنو پال پونه شو دولسم د په مصحف کې او درې پنځوسم په نزول کې پس د هود نه دا درې صورتونو نزول مصحف په یو ترتیب په دې صورت کې هم اثبات کوي دا څلور مسائل چې کوم مخ کې سورته هود کې ذکر شیو یوا عبادت یواز الله کوي عبارت وګورئ یوسف علی السلام د جیل په چار دیواره کې دن نه دی یو دو ملګری منته دي هغه ته وایي ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار امر الله تعبدوا الا اياه جیل په چار دیواله کې دنه ګوره دا خبره کړې ده جناب یوسف علی السلام دیمه مسله عالم الغیب یو الله وګوره یعقوب علی السلام ته بچو مشوره کړې ده چې کنان کوی کې ورځو یوسف د زامنو د مشورې نه خبر نشو وګوره یعقوب ته علی السلام کوی کې پروت دی یوسف خبر پې نشو وګوره یعقوب علی السلام ته خرشوی دی یوسف خبر پې نشو وګوره یعقوب علی السلام ته مصر کې دې خبر پینو شو وګوره یعقوب علی السلام ته زوی جیل کې دې خبر پینو شو وګوره یعقوب علی السلام ته زوی بادشاہ ګرځیدل خبر پینو شو سترګې سپین شوې دي رڼا ختم شوې ده عالم الغیب یو الله سره دینا یعقوب سماملی هستی نه ده پخپل پیغمبر دی پلار اسحاق پیغمبر دی نیکو ابراهیم پیغمبر دی او زوی یوسف پیغمبر دی دا څه خاندان دی لیکن عالم الغیب یو الله زړه متنګو او تسلی ده استا حال پشانت د حال د یوسف دی یوسف په کوی کې وخت تیر کړو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار ثور کې وخت تیر کړ یوسف بیا وته دا مصر تلاړ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه تلاړ منوره ته یوسف علی السلام باندې الزام لګیدلو په مصر کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور الزام لګیدل یوسف علی السلام څخه رونه راغلیو ډیر ملامت شیو نو دی به ټول بتا ته ملامت کی او یوسف علی السلام سره د قدرت ویلو لا تسریب علیکم اليوم هیڅ ملامتیا نشته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تبم دا وای لا تسریب علیکم الیم تاسو سره حاضر کړی دي نو بس هر څه چې کړی خې کړی دي او درته ثواب نه استحال پشانت د حال د یوسف صورت کې ډېر عبرتونه دي عبرت دی ګورې محسود د یوسف علی السلام محسود ګرځیدل د سره کې نه شوی و نو که تا سره چا حسد وکړو خپکیږه ما انجام دی خکیږي چا سره کینی مکو خو تا سره څوک کینه کوي وی غم مکو وګوره یوسف ته یوسف علی السلام سره کینه شوی و انجام خنه شو انجام خه ګرځیدل او عبرت دی چا حسد وکړو نو بیا چا سره حسد وکړو او توبه ویست نو الله معاف کوي وګوره د یوسف علی السلام رونه هغه ته الله معافي کړی دا که حسد ګناه در نشوي د مهربان توبه وباسه او که چا سره د زیاتې کړي نو علی نه معافي غواړه نو الله معاف کول کوي د یوسف علی السلام رونو یوسف علی السلام سره زیاتې کړو خو معافي غوښته هغه معاف کړو نو معاف کی معاف شي دي نو کتا د چا سره زیاتې کړې نو معافي وغواړه الله به درته عفو وکړي کنه الله معاف کوي او صورت کې د مارغانو د باچانو د سیاست د خوبونو د تعبیرونو د غویانو د فصل مختلف واقعات دي ټول د عبرت نه ډک الله خپويږي د دې عرفونو په معنا هو کتاب قران عربیه مونږه را لګل دي د کتاب لاره قران عربیه په جبا د عربو کې عربی جبې کې می قران راولېګا کتاب می راولېګا خامخا چې تاسو داخل نه کار واخلای مونږه بیانو پتا باندې خسته بیان دا معنی نه ده چې مونږ بیانو په تا باندې خپل قصه او خپل قصه خو په دنیا کې د ابراهیم او د موسی دی ابراهیم علی السلام سره د اختیار چاړه راغسته دی او زوی زبا کوي اور ته دانګي او موسی علی السلام سره د اختیار د فرعون دربار کې ولاړ دی یوسف علی السلام بیوسه دی نو خسته قصه خود ابراهیم او د موسی علی السلام دی ابل دا داغه دلته قصاص دی هغه قصاص بیا پکارو نو بیان مونږه بیانو پتا باندې خسته بیان خسته بیان دی پاره چې مونږ وای کړی تا ته دا قران اگر کې وې ته دنه مخکې دنه خبرونه کله چې یوسف خپل پلار ته وداجی ما لیدلی دی یو لس استوري او نور اوس بګمای وینم دوی زما دي تابعدار خو می ولید دا نه ګورې چې چرته انذر و انذر کې لخت پیدا کېده نو ماشومان وی پام سره سره کوي اجدلی وی د جنت امسار را ځان قصې جوړه کله چې یوسف خپل پلار ته وداجی ما یو لیدلی دی یو لسستوري او نور اوس بګمای وینم هغه زما د تابعدار زما طرف ته سجده کوي ا د سجدي تاخير موږ مخ کې کړو نو یعقوب علیہ السلام و بچړیا مو بیان خپل خو په خپل ورونو مو وایدا چلبو کی تعالی رس چالو شیطان دی انسان د پاره دشمن سرګانو دارنګي غرب کی تعالی را رب استا خسته خوې به الله تعالی درکې او غرب کی تعالی را رب استا دا خوې به دل درکې چاړو بدله بناخلی د چانه ترک انتقام غره بکی تعالی را رب استا پیغمبر بدی کی الله وتا پیغمبر کی او غره بکی تعالی را رب استا تعبیر د خوبونو باندې وری پوه کی ورب کی تعالی را رب استا او بخی تا تا انجام دو خوبونو پورا بکی اخبر نعمت پتا او پال دی عقوب لگه سنگا چه پورا کرو دا استا پا پلارانو مخی پا ابراهیم و پا اسحاق یقین رب استا دا عالم حکمت والا یقین نشته ده په یوسف او رونو داوی کې آیات للسائلین عبرتنا د پاد عبرت واستون کو للسائلین زواجر د پاد پرزګارو عبرتنا د پاد عبرت واستون کو کله چې دوی خامخا یوسف اورور د ډیر خوخ دی زمون پلار تا زمون نه او حال دا چې مونږ یو پورا ډاله مونږ یو مورو د لیا شپږ زامن یو او د راحل دو زامن دي نو موږ سره مینه پکار ده موږ سره نه کوي او دوی سره کوي ونحن عصبا موږ یو پورا ډاله ناسل کې د د سړی ګڼ زامن وی یو زوی سره مینه ډیره نو کې دې شي هغه کې ادب ډیر وي احترام پکې ډیر وي بل به ادب وي نو مینا د زړه کنټرول کېدل د انسان د وس کار نه دی دا جایز دی دوه خزې دي یوې سره مینا ډیره ده د زړه نه غو انسان د وس نه بهر دا جایز دی خلاص خپل فرق بنه کوي دانګي یولا سور کوي او بل محروم کوي دا بنه کوي او دلته مینا پدیوم کې دی شي یوسف پیغمبر کېدو والا دی خو پیغمبر ډیوټه باندې روسته یې مخکې نه پیغمبر نو ګناه چې چرته نه وي نو د سړی مینه یقینا ډیری ماشوم سره د هر چا مینه ډیری هغه وجه دی چې ماشوم د ګناه نه پاکي اجي لوی شي نو ګنانو موږ ډک شو نو بیا مینه کم شي د الله د نیکانو خلقو سره مینه د سړي ډېری الته ګناه کمی کنه نو یوسف علی السلام سره مینه پدې ډېر وا یا پدې د یوسف مور مړه ده نو چې کله مور مړه شي نو د پلار دا طریقې چې کوشش دا کوي چې د پلار تو باغ مينوم ور سره وکم او د مور هغه مينوم ور سره وکم چې احساس محرومي کرانه شي دا طریقې نو چې مين ډیر شي نو دلته بلته راش او ما سره کم کړه لکه سړی پلار اولګي زوی له واده وکي نو مخ کې هغه زوی که پیسې راړي ګټلې نو ټول براړه مور لبه ورکوله چې بازار ته ته نو سراړه ناغه با ټول مور لبه ورکو اوس خزه یو کړو نو چې خزه یو کړو نو سو سو شیر واخلی خزله ورکی دلته غمینه اوس کم شوه مور سره مینا کم شو ځکه خزه وکړو نو چې مور ولګي خزه را وسویلا ناغه ټوله مینا بیا مور سره نه کیږي نو څو مور لور کوي څه خزه لور کوي نو مور وای ګوره کنه چې خزه مې کړی دا واده چې څنګه کړی کنه بس مونږ ته نه ګوري نو تا به خزه نه کوله ولا کنه اوري اوس غټول استا جوړې د ناراضي کنه څه خو به خزه هم ور کوي کنه اوري مینه کم شوه چې مینه کم شو اوس نور په پرزولو شروع شوې ده وا دا مینه خو ټوله مخ کې تا سره کوله اوس خزه دی وکړو کم از کم سمین هغه سره کیږي اوري نو دې څه شی راړي هغه لور کې نو مور په جنگ کیږي نه نه نه وای دا جنگ مو کوه دا بیا زیل دی واده به نه کوله بس نو د پلار دا طریقه ای چې چونکه د یوسف مور مړه نو یعقوب علی السلام ډیر مینا کوله دواړو سره بنیامین سره کلا چې دوی خامخا یوسف او رور دده ډیر خوښ دی زمون پلار خوښ دی زمون پلار د زمون نه مونږ یو پر ډله ان ابانا لفی ظلال مبین یقینا زمون پلار لار خندا دا رای خندا دا رای خندا یا مطلب دا ان ابانا لفی ظلال مبین یقینا زمون پلار پمینا سرګن کې احکار مینه کوي هغه سره احکارو اخکار منا کوي لکه ابن جریر معنا کوي ماوردی معنا کوي زمون پلار په مینا سرګند کې دی یا زمون پلار ډیر ساده دی ساده سره دی من سره مینا پکار وا مونږه شپږ زامنو دی یو مور او د سره مینا کوي وجنه یوسف لاره چې پلار مخ درته خالی شي یغلو لکم وجوابی کوم چوزگار بشی تاسو تا مخ دو پلار استاسو شیب تاسو پس دینا قوم صالحان یعنی از کور زمونږ جوړیږي نه صالحان په اعتبار د دنیا شیب تاسو پس دینا قوم صالحان علاوه کور جوړیږي قوم صالحان بشي زمون کور بالا جوړیږي چې یوسف د مخ نه لري کو هر وخت د پلار مخ د نوزګار نشو او هر وخت د ته ګوري زمون کور ګوره جوړیږي نه زمون دنیا جون بالا جوړیږي اچي یوسف د مخ لري کو یا مطلب دا چې دا خو زیاته دي چې مونږ وژنو یا لري شړو فلما ذهبوا به یوسف علی السلام ورسره کړو وګوره یعقوب علی السلام زامنو د مشورین نه د خبر دا نه وای تاسو خو مشوره کړی چې کوی ترتا وایو دا ولې نه وی نه پوی د کنه سبا عالم الغیب الله اوس په ځان دراغې د چې محرم شي درزه درزه درزه درزه پیدا تر قیامت پورې به وای ځان ځکه تاسو د پیغمبر نو سه وجلې د پیغمبر هغه نو سه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل غي کې کې به ګرځولا سیدا شباب اهل الجنه د زینت د نوجوانانو مشرانو سیدا شباب اهل الجنه پیغمبر او خلو شیغان بېمانو وجل کړي وجل شیغان وي الله ول سزا ور کوي هر چې محرم راشي نو زنجیرون راواغلي درزا غوبل درزا غوبل دا ولی دی بېمانو وجل هم دوی کړي کنه کوفه کې نو دوی چې یو با څومره کانه گزار کوي بل به څومره کانه گزار کوي نستبق مونږه منډي وهاله یا سای کول مونږ په خپل اقدامو هغه ځای ته به کوم یو ضرب راسي هغه نه به کی غلو کوم یو به ضرب راسي لکه سباق سره د مکینه مدینه منوره ته ځي لار کې وزار راځي بوډي لیکلو سباق لیبل دوخانو د منډي ځای نو غالبا وخان زغلې یلتا سباق لیبل مونږه منډي والي سباق چې منډي وای او دا هر الا څوک په اسونو منډي وای څوک وخان باندې سباق لیکن هغه ته سباق وای او دی په خبره پویږي نو دی بل دوی غویان په ارټ باندې چاپره ګرځي منډي وای نو منډه ته وای جلسه ده ولکه جلسه خو ناشته ته وای د غویانو جلسه ده اوري چې وای جلسه ده او پکې نه ګرځي بیا خو غویان کې نو کنه اوري خدای په دې نه پوي ځان عربي جوړ کړي اوري وای د غویانو جلسه ده نو ته وای چې غویان به چرته ناشي پکې نه خوې د پاس چاپیر ګرځي اوري دا وای زما شوق دنو وای اوري د غویانو شوق دی د چا د چرګانو شوق دی په چرګان ساتم جنگوم دا می شوق دی او د چا یو مرغی لاس کې اغستی ټول روز دا چړم اوري دا چل کوي وی دا زما شوق دی اوري او چا چرګان ساتلی وی دا شوق کوم او چا سپی ساتلی وی دا شوق کوم خو د قران سره شوق د چاونه شو الله زم قران سره شوق پیدا کی نستبقو منګه منډه وهاله من پرې خو د یوسف خپل سامان سره یوسف سامان سره پرې خو د نوې خو د لاره شرمخه شرمخه راغی وی خو نه ته یقین کون کې په مونږه اگر کې مونږ رښتینی وجاو علی قمیص بدم کذب اراتلو لکړو په قمیص دی خو په وینو چې دروغ پکې شیو بدمن کذب مغضوب فيه په وینو چې دروغ پکې شیو او امام حسن کذب وای دال سره نوراتلو لکړو په کمیز دا په وینو متغیر باندې بدل وینوا بدل وین راړ وجاولا کمیز بدا من کذب عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي قال لو اكلوا صبر لخرق القميص یعقوب علی السلام پوښو عجیب شرم خو چې یوسف قمیص وېستو او ټول یوسف تیر کړ داسي نو چې خورینو کم از کم قمیص چرته چلی دي روغ رمټ دی قمیص خروب او عجیب شرم خو چې ټول یوسف تیر کړ چرته یو نه پاتې نه کړ یو ګوته پاتې نشو ټول تیر کړ وجاولا قمیصی بدمن کذب زګه سره دروغ وای نو دو سوزونه یې په دروغ جن کې یو چې یو دروغ وای نو دا یو دروغ د حفاظت د پرلس نور وای الکه ټوپه ته تلې کنو تلې نو دی وجنیم تلې جې تلو سکه تلې وای ګاډي کې تلو 100 روپۍ دی ور کړې دوا الته چای د سکلی و او چا سره رالی فلانی سره وګورس یو دروغ پر لاس نور وای ځکه د یو دروغ حفاظت بیا نه کیږي اکه یو ځل رښتیا ویل نه دا کافی و او دویم دروغ جن سړی لپاره داغه حافظه کمزوري یو ځای کې شی جوړ کینو بل ځای خرابېږي قمیص راړو څه شي اوجو د وینو نه کاکړ کړو اوس دا سوچ نه وکړه قمیص خو نه شلې دا دا څنګه شرم کو او دا سوچ نه وکړي چې انسان معقول ګرځي خړل کېږي نو ټول نه خوري څه خو پاتې کېږي څه ګوته خو پاتې شي کنه څه ویخته خو پاتې شي نو یعقوب علی السلام بل سوالت لکم انفسکم امرا بلکې خسته کړه تاسو لاره استاسو نفسونو دا کار فصبر جمیل فصبر صبر جمیل یو معنا فصبر زما صبر د خسته صبر زما صبر د خسته یا معنی دا ان من الجبیل جمیل ان اصبر د جمیل نه دا چې صبر وکم خه خبر دادا چې زه صبر وکم یا مطلب دا امر وکړو یعقوب علی السلام خپل نفس دا په کولو د صبر جمیل نفس ته وی جمیل صبر وکا او صبر جمیل دی ته وای لا جزا فی ولا شکوا فی چاغی کې شلو غریوان شلول بنی چغه بني شکایتونه بني دې ته صبر جمیل وایي چې جزا فزا نه او شکایتونه د الله نه نه والله المستعان علامه تصفون او الله دې امداد کوونکې په صبر جمیل باندې صبر جمیل امداد الله کوي والله المستعان علامه تصفون او الله دې امداد کوونکې پوچتولو دا غبار چې تاسو راته وایي دا دا بوج خو چتول نشم خدای الله دې امداد وکي والله المستعان على ما تصفون او الله دې امداد کوونکې پاغا چې تاسو درو وایي د دې دروغو والله المستعان اورال المسافر نولیګ خپل وارد وارد عربی کې هغه سړي ته وای چې د وګو د وخو په طلب کې ګرځي مایر هغه سړي ته وای چې د خوراک په طلب کې ګرځي مایر وزیر خوراک لکه زمونږ سیب اوري وزیر خوراک وی اورو نشته اوري مخکې طوفانو هغه اورو اوالو زولا اوس بل راغله د غفور خان وی اورو مخ اورو مخ راي بس دغه زی ګرځي هغه روزم روزه او کوي شپې هم روزه کوي ضرورت نشته وایي قال یا بشرا ذا غلام عبارت حذف دی او ځوړند کړه خپل بوکا یوسف او ځوړې بوکي پوری ځانون خلو اسړي بوکا راخ یوسف راوته ده نو یا سړي یا بشرا هاذا غلام و زیره دا خدای الک پټ کړه قافلی والو دلرا اخکار کړه چې پنګا دا یعنی خپل بخصو شاته کینو یا پټ کړه رونو د یوسف رورولې د یوسف زمم یو غلام و نافرمانه مونږ دې کوی ته غرزولو تاسو خو بنې مونته الله د عالم پای دوی لکون کی او خرج کړو رونو د یوسف وشراو به سامان البخسین او خرج کړو رونو د یوسف یوسف لارا بیان البخسین دراهم معدوده په پیسو کوټو په یوسو روپو خرج کړو رونو د یوسف دغه کوټه یوسو دی وی دا راکې بس دی یا خرج کړو رونو د یوسف یوسف لرا په پیسو حرامو حرامو پیسو باندې ځکه اصل خرجول حرام ده کنه حر خرج کړو حر خرج کړو لور خرج کی په پیسو باندې بیا لور ماته پیسې وبخلي وحر خرڅه ته هغه حر ده نو وی هغه کاسو چې هغه ست واغه د مصر نه خپل خزه ته اکرمی مسوا خستا کا زائد دو باقی دا نور واقع یوسف دومره باریکو اخپی دا سناره میوی لاسونه داسو آری بیا خسته داسو میله ولګی دا ټول جمع شو دا ځان لواهیات د ځان پسې د سړي صفت دا چې دی بهادرو دا نه چې نرم نازکو نرم نازک صفت خود خود ده سړي لپاره خو بهادر کلک او هغه کس عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي احسد الناس فی فراشه ثلاثه هو خیر د خلقنا درې کسانو یو د شعیب لور ډیر وخیار و پلار له څخه است مشوره ورکړی و د موسی علی السلام په باره کې دیم ابوبکر ډیر وخیار و چې عمر خلیفہ کړو رضی الله عنه یقینا ډیر وخیار و دریم دغه عزیز مصر ډیر وخیار و خزل څخه مشوره ورکړی و چې د ځای خسته کا فائدہ برسې دې مونږ ته یو بنی سود لرا په دیواله دارنګ مونږ ځای ورکړو سب لرا په مصر کې چو خو دتا د انجام دو خوبونو الله زور ور په خپل کار لیکن ډیر د خلقونه نه پويږي کله چې ورسې ځوان ایتا موږ ورکړو هغه د وخت ورکړو هغه فیصله وکړه دارنګ موږ بدل ورکو احسان کوونکو لاره وراودت اللتی وفی بیتیا طلب وکړو ددنه هغه خزی چې دیو داغه پکور کې د د د نفسا وغلقت الابواب او بند کړي دروازې کړکې دا مطلب نه دی چې بند کړي دروازې ځکه یو استانه وا د استانه نه دنه بلوا نه بل نه بل دنه بلوا نو زستانه خو یو اینو د الله زستانه خو مونږ چته نه لیدلی چې بیا یوسف علی السلام روان شنو ورونه بس ماته دل او کلاوې دل وسړیا استانه یو وی دا استانه دا دا ورونه دا کړکې دي ورونه کړکې بند کړو وغلقت الابواب وقالت هیت لک او وی زلیخی تعال راجما زغات انه ربي دې دې دا نیک دې دې نیک زما زما نیک د زړه په کور کې ډوړی مې خوړلې ده اج په کوم کور کې سړې پاتې کیږي په کوم چم کې هغه ناروا کې یا غړې لوی ظالمي زسه نمک حرام خو نه ما انه ربي دیر زما مشر استا خاوند زما مشر خستا کړي زای زما زما نیک دی خستا کړي زای زما یقینا نکامیابی ظالمان ولقد همت به وهم بیا غړي معنی دي یو معنا یقینا قص کړو زلیخی یوسف سره وهم بها او قص به کړي وو یوسف زلیخی سره کنو لیدل دلیل د خپل رب لیکن دلیل لیدل وو نزدکه قص دیونه کړو قص کړو زلیخی یوسف سره او قص به کړو یوسف زلیخی سره کمنو لیدل دلیل دراب لیکن دلیل لیدل او نزدکه قصد دیونو کرو دویم معنی اول همت معنی قصد او دویم معنی خیال یقینا قصد دیکرو زلیخی یوسف سره وهم بها او خیال به کړي وو یوسف زلیخی سره کنو لیدلې دلیل د خپل رب خیال به کړي وو یوسف زلیخی سره کنو لیدلې دلیل د خپل رب خو دلیل لیدلو دراب نزدکه اړو خیال یې ونکړو اړو خیال یې ونکړو چې دا څوک ده دا څه وایو اړو خیال یو نکړه دریم معنا ولقد همت بی او یقینا قص دکړو زلیخی د یوسف وهم بها او خو قص کړو یوسف زلیخه د ځان نه د شو کولو لری شه قص کړو یوسف زلیخه د ځان نه د شو کولو کنه لیدل دلیل د خپل رب نو نه به شکول زلیخه د ځان نه خو دلیل لیدل وو نو ځکه وی شکو زلیخه د ځان نه لری شدا ځکه لولا ارا برهان ربیو دارنګي مونږ اړو داغنه بدی او بحیاي هغه زموږ بنیانو خاص کړی شو نه هغه دلیل زو وی دلیل داو چې زلیخه ولګی دا بود د پاسا صادر واچو اوری او دلته یوسف علی السلام وکړو نو یعقوب علی السلام په کړکۍ کې راغی هغه خونو چې ته هم سړیا ا یوسف علی السلام ځان بربند کړو استغفر الله ثم استغفر الله الله یوسف خبرې کوي یوسف علی السلام متعلق یو لنصرف عنه السوء والفحشاء بدی او بهایي دا نه لري کوم الله وایي نو چې جامې لري کې نه بهیا نه استغفر الله او بل یوسف علی السلام ته آتیناه حکم و علما آتیناه حکم و علما الله وایي او بل مخلصین مخلص مخلص هغه سره وی چې شرعي آداب ځان کې راولي په تکلیف سره مخلص هغه سره وی چې شرعي آداب داغه ملکه ګرځیدلی طبيعت ګرځیدلی الله ورته مخلص وایي نو سره دلیل دا کنه انه ربي احسن مسوایا انه لا يفلح الظالمون دا دلیل در نهیر شو یوسف علی السلام و الله زما ځای خسته کړي دې سړي زما ځای خسته کړي او په کوم کور کې خوري حالت ناروا کوي او ډېر ظالم سره دا دلیل وکنه واستبق الباب منډکړو دوه دروازې ته یوسف علی السلام ځان بچ کړي او زلیخا ورپسې ده وقدت قمیصه من دوبورین ویشلو قمیص د یوسف د شانه اومن ته دوارو خاوند داغی ورسخه نوی زلیخی سسا زاره داغا چا چه راده اکڑو استا ٹبر سره د زنا سسا زا بکار ده گورا کاری مکڑو او جګړو مو کی په خپل سره وټه کوي اوري بیا ځان ته پتره ونیسي عدالت کې رپورټ کې وګورئ مانوي نیوستي ظلم په خپل وکړو او بیا دعوا وکړو مگر دا چې جیل ته واجول شي یا عذاب در درسون کې چالا کړه کنه چې دا چې کور کې لوی کې ناروا کوي یا وجل غواړي اجدار چې خاون به غوسه شي او یوسف را لمن نه کی یو څو لخت وال غواړي یو څو ورځې جیل کې دنه کول غواړي وګوره وتا داوا مو کړو جج هم شو اوس داوا مو کړو جج هم ده الا ان یوزنا مگر دا چې جیل ته واچول شي یا عذاب در درسون کې نو یوسف علی السلام دې طلب کړې زمانہ زما د نفس نه دې طلب کړې وشاهد شاهد من الیا نو فیصله وکړو یو فیصله کون کې زلیخې د ټبارا یو ماشوم ویراي نو ماشوم تلا شاهد وای او ماشوم بیا دلیل وای د ماشوم دلیل ته بیا څه ضرورت وو لوی سړی وو هغه وی جوړیږي زه فیصله کوم حالات ته ګوري چې څنګه وي کوي قمیص ده چې لیدلې د مخینه نو رښتینه ده زلیخا د دې درو جنونه کوي قمیص ده چې لیدلې د شانه نو دا درو جنه او د دې رښتینونه نو کله چې ولید قمیص د یوسف چې لیدلې د شانه نو وی یقینا دار مکر د خوزو دا دې مکر د کن چل والا ان کیدا کنا عظیم یقینا مکر د خود د ډیلوی ډیلوی مکر چې خواخي مړ شنو خه خوشاله اس سترګې ما هوري خه خوشاله اس سترګې مخ سترګې سری کی اجه دې جمی دیګل چې راځي کنه چې پټانګو په دارسونو کې خې غپ شپ اوري اچاغه کور ته راشه وخوري تبواج دا اوخ کې ټول په دې سترګو کې جمع کړی اری چل والا ان کید کن عظیم یقینا مگر د خود د ډلوي الله دې رحمتونو لګي حضرت شیخ باندې دې دوه کسانو سورۃ یوسف واورید الله و ان کیدکن عظیم یو ابي روانه وا ناغي دوړ سوچ کې یار معلومات کو چې دا به څنګه چلی رومیان راواغسته تګړه هغه کې شګي واچولې او دوړ مخ کې روان شو